الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى سورة طه مکی سورت دی مصحف کی شلم او په نزول کی پنځه څلوېښتم پس د سورت مریم نه نازل دی یعنی څنګه چی مصحف کی مریم پسې دی نو نزول کی هم داوه دی سورت تشجیع علی التبلیغ په تبلیغ باندې تیزی ور کوي چي په نرتوب او بهادرۍ سره د الله دا دين او دا مسئله د توحيد چي سورت کهف او سورت مريم کي بيان شوه نو دا ورسوی او ربط د سورت مخکي سره مخکي سورت کي دعوه د توحيد ثابت شوی و او دفع د شبهات شوی و نو دې سورت کي تشجيع ورکي په تبلیغ او رسولو د دې مسئلې مسئله ثابته شوه نو بیان یې کو وې رسوا بل وجه سورته کاف کې وی چې عالم الغیب نه دي نو سورته مریم کې وی محتاج دي اختیارمن نه دي نو سورته طه کې ترقی ده دلته وی او بتلو بالمصائب عالم الغیب او اختیارمن خو سکه بلکې مصائب مصیبتونه امتحانات پر راغلی په دې انبیو او بزرګانو باندې امتیازات او خصوصیاتو کې یو داده تفصیلی واقع د موسی علی السلام بیانې د ولادت نه واخله په هره موقع امتحان تکلیف تر د اخر وخت پورې بل وجه صورت ممتاز ده په بیان د عذر د آدم علی السلام په دې صورت کې د آدم علی السلام عذر بیان کړي چې هغه دانه ونه چې خړلې ونه هغه قصدن نه و بلکې حیرت شوی و دارنګ نورم غني وجي صورت کې دوی سی دي اولی سا 1 آیات نه 98 آیات پورې پدې کې په تشجیع التبلیغ او پدې باندې تفصیلی واقعا د موسی علی السلام پیش کړي چې موسی علی السلام په بهادرې د الله دین او مسله رسول و او د مسلې په بیان کې پشاشوي نه دی په نرتوب سره مسله رسول ده او قدم په قدم تکلیفي برداشت کړي دوی مې سبیا د آیت نمبر 99 نه تر اخره پورې پدې کې تخویف ده منکرین او تا تفصیلی او ترغیب قران ته او دغه مسائل بیا بیانای طه حروف مقطعات دی په معنا مقصد الله پویږي یا طه په نورو جبو کې حبشي زبان کې طه